او مونږه موسی علی السلام لا نه سرګند نه خې ور کړې وي نو تبن اسرائیل پوښتا هر کله چې هغه دیو تراغه نو فرعون ورته وی اے موسی زما خو در باندې دا ګمان دی چې پتا باندې جادو شوی دی هغه ورته وی چې تا ته خه معلومه ده چې دا عجیبه سیزونه یعنی دا نخي خو د اسمانونو او د مځکې کردګار په خپل را لېږلي دي او زما په تا دا ګمان دی چې ستا شامت راغلی دی فرعون ته ووی نو فرعون دا اراده وکړه چې د هغوی قدمونه د ملک نه وخویوي نو مونږ هغه او د هغه ټول ملګري په یو ځای ډوب کړل او د هغه نه پس مو بن اسرائیل ته وی چې په دې ملک اوسېږي نو چې هر کله د آخرت د وادي وخت راشي نو مونږ به تاسو ټول راغون کړو او مونږ دا کلام په حق را نازل کړی دی او دا په حق را نازل شوی دی او مونږ خو ته نور سنا بلکې منون کو ته زیره ورکون کې او د نه منون کو ویرون کې لګلې او دا قران چې دی نو دا مونږ جدا جدا برخې کړې دي چې ته خلق ته فقلار قلار ولولي یعنی لګ لګ مرا نازل کړي لري په یو ځل نه دي او مونږ را لګلې هم لګ لګ دي اے نبی صلی الله علیه وسلم ته دې خلکو ته وایا چې که تاسو پر ایمان راوړی او که نه راوړی چاته چې د دینه وړومبی علم ورکړی شوی دی یعنی اهل کتابو کې صحیح خلک هر کله چې د هغوی مخکې ولوستی شي نو هغوی ورته پړ مخې په سجده پریوځي او دا وایي چې زمونږ رب پاک دی بشک زمونږ د کردګار وعده پوره کیدونکې ده او هغه چې پر مخې پریوزي نو په جړا جاړي او د دې قران په اوریدو داغو یا جزی نور هم زیات شي وایا چې که تاسو د الله په نوم بلنه وکړئ او که د رحمان په نوم بلنه وکړئ په کوم نوم چې یو بلئ نو د هغه ټول نمونه خېسته دي او تخپل مون ډیر په اوچت आवाज هم ملولا او بالکل چپی هم ملولا او د دې دوانو ترمنځ یو منځومانه لهجه غوړه کړه او وایا چې ټول تعریف هغه خدای له ثابت دی چې نه اولاد شته او نه په حکومت کې یعنی په خدای کې څوک شریک شته او نه هغه کمزورې دی چې څوک یې پوښتي شي او د هغه لوی ډیر ډیر بیانوا سورۃ الکهف د ړومبۍ رکو ترجمه د الله په نامه شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مهربان دی ټول تعریف الله لره دی چې په خپل خاص باندې دا کتاب را نازل کو او په هغه کې د زری عمره کګلې پرې نه خودو سمه نیغه لار خودون کې کتاب چې د هغه سخت عذاب نه خلق ویروي چې د الله د غاړې نه برازي او چې هغه مؤمنانو لزیره ورکړي څوک چې نیک کارونه کوي چې د هغوی د فاره ډیر ښه اجر مقرر دی چې تل عمری به پکې اوسیږي او چې هغه کسان د خدای د نیوکې نه وی روي چې دا وایي چې الله ځان له یو زوی جوړ کړی دی په دې دعوه باندې نه خو دیو سره څه دلیل شته او نه یې پلرونو نیکونو سره دلیل موجودو دا ډیره غټه درنه خبره ده یعنی ډیره د ظلم خبره ده چې د دیو د خلو نه خېږي دا خلک نور څه نه کوي خو صرف دروغ وایي نه شاید چې ته به په دیو پسې خپل نه پسو بیلی که دیو په دې مضمون د قرآن ایمان را نوړي د ډېر غم د لاس په دې مځکه باندې چې څه سیزونه پراته دي هغه مونږ د دې مزکې د فاره د خایس سامان ګرځولې دی د فاره د دې چې د دې وزمې خو کړو چې څوک پکې د عمل په حق لډیر خده او هغه وخت به راشي چې مونږ به د دې مځکې په مخ موجود ټول سیزونه سپینه ډاګه پریدو ها تا دا خیال دی چې د غار او د لیکلې تختې خاوندان زمونږ د قدرت په نخو کې یو ډیر عجیبه نخو سو وخت دغه ظلمو په غار کې پناه واغستا نو وی وی چې اے رب مونږ ته د خپل طرف د رحمت راکړه او زمونږ دې کار لا د سمون خوړو سامان را پیدا کړه نو مونږ د هغوی په غوګونو باندې په دغه غار کې تر ډیرو کلونو د خوب پرده راوغړوله بیا مې راپاسول چې وګورو چې په دغه دوانو ټولو کې کوم یو ټوله په دې حالت کې اوس مونږ تا ته د هغوی سمه قصه په حق اورو دا یو څو تنه زلمي وو چې په خپل کردګار ایمان راوړی او مونږ ورله د هدایت په لار کې ترقی ورکړې وا او د هغوی ړونه مو مضبوط کړیو څو وخت چې هغوی پورا مستعد او تیار شو نو دا یوه زمون کردگار خو بس هغه دی چې د اسمانونو د مځکه کردگار دی مونږ به هرگز به د هغه نه بل هیڅوک په معبود کې دو نه بلو ګنې ډېره بې ځایه خبره به مو کړې وي دې خلقو یعنی زمون خپل قوم د خدای نه سیوا نور خلق ځان له معبودان نیولې دي دیو په دغه پرځي معبودانو باندې ولی یو سرګند دلیل نه پیش کوي او د هغه چا نه غټ ظالم لا بل څوک کې دی شي چې په خدای باندې د دروغ او تهمت لګوي نو سلا یې وکړه دغه الکانو چې هر کله چې تاسو هغوی هم پرې خودل او د هغوی معبودان مو هم پرې خودل بغیر د الله نه نو لاړ شئ په فلانی غار کې پناه ونیسي خپل کردګار به در باندې د خپل رحمت پلاو را خور کړي او تاسو په کار کې با تاسو د کامیابی سامان را پیدا کړي او چنمر راخیږي نو ته به یې ګورې چې د هغوی د غار نه ښي اړخ ته بچ کېږي او چې ډوبېږي نو د هغوی نه ګس اړخ ته ډډه کوي او دی د دغه غار په یوه ارته بېرته ایسه کې په آرام وده پراته دا د الله د قدرت په نخو کې یو نخه ده څوک چې الله په سم لار واچوي نو هغه په سم لار روان شي او څوک چې بې لارې کړي نو هیڅ څوک به د هغه مددګار لارښودونکی بیا نه مومي اوس د درې مې روکو ترجمه او کتا هغوی لیدلی وي نو تا به پرې د ویښو سړو ګومان کولو حال دا چې هغوی په خوب وده پراته وو او موږ به اړول راړول ښي اړخ ته هم او ګس اړخ ته هم او د هغوی سپه په درشل باندې خورې څنګهلې ناستو کتا ورته هله غوندې سر ورخاره کړی وي نو پستانه به تې نه تښتېدلی وي او د هغوی روح به در باندې راخور شوی و او دغسې بیا یو ځل مونږ هغوی را ویښ کړل چې په خپل مینځ کې تپوس پوښتنه وکړي نه یو تن پکې وي چې تاسو به څومره موده دلته تیره کړې وي چا پکې وي چې هیله یوه ورځ به مو تیره کړې وي یا د ورځې ناکام وخت بل ملګری وی چې دا خبره ستاسو رب ته ډیره ښه معلومه ده چې څومره وخت مو تیر کړی دی نو دا باس پرې دی په یو تن د یوې روپۍ سره د ښار غاړې ته ولېږئ نو ودې ګوري چې کوم دکان کې خوراک ښه دی یعنی حلال او پاک دی نو د هغې نه دی سلګ ډیر خوراک تاسو لراوړي او خلکو سره خوږی پستی خبرې دی کوي او هیڅوک دې تاسو په درک نه خبروي کاغوي یعنی هغه دشمنان در باندې خبر شو نو سنگسار به موکړي او یا به مخفل مذهب ته بیا واپس کړي او کدا وشو یعنی دا غو مذهب ته بیا واپس شوي نو بیا هیڅ کله بخلاص نشي او دغه سیمون خلق دا غوی په حال خبر کړل چې په دې پوي شي چې دا الله وعده رښتینی ده او دا چې د قیمت پر اتلو کې هیڅ شک نشتا او هغه وخت چې د هغې زمانې خلکو د دیو په حق له په خپل منځ کې جګړه کوله نو دا فیصله یې وکړه چې د دیو په خوا کې یو عمارت جوړ کړي یعنی آبادی د هغوی رب ته د هغوی حال ښه معلوم دی نو څوک چې په خپل کار کې د غلبې او د قدرت خاوندانو هغوی وي چې مونږ خو به دلته یو عبادت خانه جوړو اوس څوک به وایي چې هغوی درې تنه او څلورم ملګری سپیو او څوک به وایي چې پنځه تنه او شپږم ملګری سپیو دا ټول اټکل غیبی خبرې دي او څوک به وایي چې وته نو او اتم ملګری سپی و اے پیغمبره ته ورته ووایه چې زما رب ته د هغوی شمېره ښه معلومه ده کنې د هغوی شمېره کمو کوزو خلکو ته معلومه ده نو ته د هغوی د شمېرې په حق له ډېر باسونه مه کوه خو بس سرسری غوندې خبره کوه او د هغوی په حق له پدی خلکو کې د هیڅ چانه تفوس پوښتنه مکوا